قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو حامد مجاهد يم د نن ورځې خبری خبرونه ته مو هرکلی کوم نن د یک شنبه ورځ د 1409 هجری قمری کال د شوال د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له څلېرویشتمې سره برابره ده په خبرونو کې اوري چې د میدان وردک په جلریز کې د عملیاتو په مهال دوه اویا تنه عسکر مجاهدینو ته تسلیم سوي څلور ټانګونه دوه رینجر موټر یو سلو شپږ پېته میله وسلې او ډیر مهمات په غنیمت نیول سوي دي د پکتیا په زرمت کې مجاهدینو یو پوسته فتح کړې یولسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې یو ټانګ ډیری وسلې او مهمات په غنیمت نیول سوي دي د همدې ولایت په احمد آباد کې هم مجاهدینو یو پوسته فتح کړه پنځه تنه پولیس یې ووژل یو رینجر موټر یې ویجاړ کړی وسلې او مهمات یې نیولي دي د غزني په مقر کې پر یو پوسته د برید په مهال اووه تنو اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او د هلمند په نهر سراج او ندالې کې د دښمن دوې پوستې فتح سوې دیارلسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته ګڼ شمېر مهمات په غنیمت ونیول شول شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شونډې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په دشمن ځپونکي جریان کې وړمه شپه د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د دشمن پر ګڼو پوستو او بیسونو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي عملیات پیل کړل د عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ دوه مهم بیسونه د دیارلسو پوستو په شمول په بشپړه توګه فتح شول د عملیاتو په جریان کې د دښمن ګڼ شمېر عسکر مړه او ټپیان هم سول او پاتې نورو چې شمېر یې دوه اویا تنه ته رسېده له لږ مقاومت وروسته سپین بیرغونه پورته کړل او مجاهدینو ته تسلیم سول د مجاهدینو له لوري هم هرکلی وسو او ټولو ته کرایه ورکړل سوه او خپلو کورونو ته واستول سول په بیسونو او پوستو کې له دښمن څخه څلور ټانګونه دوه رادي رینجر موټر اتیا میله کلاشنکوپونه پنځلس قبضې راکټ پنځلس میله پیکا ماشیندار دوه میله تاچکې یو وسط هوان یو اسپیج ناین توپ څلوېښت دانې نارنجک انداز دوه میله توبنچې یو د شپې دوربین اته سوه لس پیله د راکټ نارنجک انداز او هوان مرمۍ یو سلو پنځه دېرش صندوقه د پیکا ماشیندار کلاشنکوپ او داشکې مرمۍ پنځلس دانې لاسي بمونه او یو شمېر مهم توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل خبر وايي عملیات دوام لري د کابل بامیان لاره په بشپړه توګه د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ تړلې ده دغه راز د یاد ولایت په مرکز او امنیه قومندانۍ هم د مجاهدینو له لوري پرله پسې بریدونه ترسره سول او په مهال یې دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل خو دقیق ارقام یې لا نه دي څرګند سوي همدارنګه سیمې ته د دښمن راتلونکې کومکي قوه هم د مجاهدینو له لوري تر بریدونو او محاصرې لاندې ده دوه ټانګونه په مخامخ برید کې او یو بل ټانګ د مین په چاودنه کې له منځه ولاړل چې له امله عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده د پکتیا ولایت په زرمت کې تیر شپه درې بجې د کوی په سیمه کې د کمربند په نوم پوسته باندې مجاهدینو برید وکړ معلومات ښیي د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه پنځه تنه پولیس ووژل سول دوه نور ټپیان سول په پوسته کې له دښمن څخه یو ټانګ یو عراده موټرسایکل یوه قبضه راکټ دوه میله پیکا ماشیندار یو نارنجک پنځه میله کلاشنکوپونه او ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل معلومات ښیي د برید په مهال پوسته په بشپړه توګه فتح شوه پنځه تنه پولیس ووژل شول یو شمېر نور ټپیان دي پاتې نور یې په تېښته تللي دي په همدې پوسته کې یو اله د رینجر او یو اندازه وسلې او مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول له غزنی ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه یوه بجه د مقر ولسوالۍ اړوند ماڼکو په سیمه کې د شریرو اربکیانو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ په دې برید کې درې اربکیان ووژل سول څلور نور ټپیان سول او د پوستې ډیره برخه یې په ماینونو ویجاړه سوه د هلمند ولایت مجاهدین بیا وایي چې د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج د یخچال او سنګین درای تر مابین د کمپرک په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو پر یوه مهمه پوسته پراخ وسلوال برید ترسره سو په برید کې چې سپکې او درنې وسلې وکارول سوې په پایله کې اووه تنه عسکر ووژل سول همداراز په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ درې کارمولي ټوپکونه یوه غټه مخابره او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول د همدې ولایت د نادالي ولسوالۍ د پارچاوي په سیمه کې بېګا شپه دوه بجې د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو پراخ وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح سوه او پکې مې شپږ تنه مزدور پولیس مړه او ټپیان سول په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل یو کلاشنکوپ او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول په دې پیښه کې یو تن مجاهد هم ټپي سوی دی له هلمند څخه یو بل خبر وايي چې د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج د یخشال په سیمه کې قندهار ته پر غځېدلي سړک پرون غرمه یولس بجې د مزدور دښمن پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې شوبله تخریب کړې او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وروسته په سیمه کې درې تنه نور مزدور عسکر د درسکو په مټ وویشتل سول د همدې ولایت په نهر سراج کې چاودنې هم درو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده په نارسرات کې پر یو پوسته د برید په مهال هم درې تنه پولیس وویشتل سول په نادالي کې بیا دوه تنه پولیس د دراسکو په مټ وویشتل سول په همدې نادالي کې مجاهدینو یو پوسته هم فتح کړې یو عسکر یې وژلی یو یې ژوندی نیولی دی او مهمات یې په غنیمت ونیول د هلمند په ناوه کې یو اربکی او یو مزدور عسکر د جلا جلا بریدونو په ترڅ کې ویشتل سوي دي د ګریشک او سنګین تر مابین هم یو مزدور پولیس ووژل سو د اروزګان په ترینکوټ کې مجاهدینو دوه تنه عسکر وژلي دي د لوګر په مرکز کې دوه اربکیان وژل سوي وسلې په غنیمت نیول سوی دي همداراز د فاریا په المار کې یو مزدور اربکی وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی په پښتونکوټ کې هم پر پوسته د برید امله یو اربکی ووژل سو دوه نور ټپیان سول او په المار کې بیا دوه تن اربکیان وژل سوي یو ټانګ یې ویجاړ سوی دی له دای کونډې څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه یولس بجې د اجرستان ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر هغو مزدورو عسکرو چې د تبادلې لپاره یې چورلکو ته د ناستې موقعیت نشان کاوه د دراسکو په مټ برید ترسره سو د برید په پایله کې یو تن عسکر ووژل سو همداراز د شپې په درې بجې پر نورو عسکرو د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې پکې درې تنه عسکر ځای پر ځای ووژل سول د قندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د زنګیتام په سیمه کې تیره شپه د مزدوري اردو پر قرارګاه د لیزري وسلو په مټ برید وسو چې په محل یې درې تنه عسکر وویشتل سول همداراز د یادې ولسوالۍ د سرخوبۍ په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید وسو له برید سره سم مزدور دښمن له پوستې په تېښته ولاړ او پوسته فتح سوه په پوسته کې ګڼ شمېر مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي د خبرونو پای د شریعت ژغ راډیو راغلو اشغالګرو تاسو باید په دې پوه چې تاسو پر یو آزاد هیواد او خپلواک ملت ناروا یرغل کړی په داسې حال کې چې تاسو ته هیڅ ډول ضرر نه ورسولی خو تاسو بیا هم د خپلې ټکنالوژي په نشه کې د افغان ټاټوبي د تسخير په نیت ټول بشري او اخلاقي حدود تر پښو لاندې کړل هغه ټاټوبی چې دویم نوم یې د امپراتوریو هدیره ده ډیر ژر د چې دا حقیقت به د سر په سترګو ووینئ او له تلپاتې تاریخي ذلت سره به مخ سئ میدان تا و شرمېدله په شرمو تور بلا قدرمنو اوریدونکو نامناسب اظهارات زید خلا میدان تا و شرم دلا په شرم تور بلا جهان تا تیره پنځشنبه د جون میاشتې پر یوویشتمه نیټه د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په لندن کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې سوله یوازې د خارجي پوځیانو د شتون د دوام په صورت کې راتللی شي په داسې حال کې چې اوس ټول افغان ولس په دې خبره اتفاق لري چې د جنګ اصلي علت بهرني اشغالګر ځواکونه دي او ټول اړخونه غواړي چې بهرني اشغالګر دې زموږ له هېواد څخه ووځي د ناټو سازمان مشر ویلي دي چې سوله د بهرنیو ځواکونو د وتلو په طریقه نه بلکې د بهرنیو عسکرو په شتون سره راځي طالبان باید د جګړې په ډګر کې وځپل شي ترڅو پوه شي چې بریا ته نشي رسیدلای خارجي ځواکونه د همدې لپاره په افغانستان کې دي د ناټو سازمان د مشر ین سټولټنبرګ د دغو غیر واقع بینانه او نامناسبو اظهاراتو په اړه څو خبرې د یادولو وړ دي لومړی د سټولټنبرګ دا خبره کاملا بې اساسه او نامناسبه ده چې په افغانستان کې سوله د بهرنیو عسکرو په شتون سره راتللی شي که چیرې د بهرني اشغال په شتون کې سوله راتلای شوای نو په تیرو اوولسو کلونو کې به راغلې وه د افغانستان تاریخ شاهد دی چې په دې هیواد کې کله هم د بهرني اشغال په صورت کې سوله نه ده راغلې دوهم د طالبانو ماتول او کمزوري کول هغه باطل خیال دی چې اشغالګرو کلونه کلونه په بیلا بیلو طریقو پاللی خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. طالبان کومه ډله نه ده بلکې د افغان ولس دوهم نوم دی. یو بشپړ ولس چې له خپل دین او خپلواکۍ سره بې کچې مینه لري هیڅوک یې نه ماتولای او نه هم د جګړې په ډګر کې ستومانه کولای شي. زموږ ولس د نسل په نسل مبارزو معلومدار تاریخ لري. د ناټو مشر دې په دې اړه له انګریزانو او شورویانو نور جزئیات وغواړي دریم د جګړې د یوه اړخ په توګه د ناټو د مشر اظهارات ثابتوي چې روان جهاد بین الافغاني جګړه نه ده بلکې د بهرنیو اشغالګرو او افغان ولس ترمنځ جګړه ده په دې سره ثابته شوه چې د جنګ او سولې اصلي تصمیم د اشغالګرو په لاس کې دی او هسې د ولس تیر ایستلو لپاره یې د سولې او اوربند داخلي اجیران رامخکې کړي دي. د اشغالګرو هغه ګوډاګیان چې د سولې او جنګ د مالکیت دعوه لري که چیرې په خپلو تصامیمو کې خپلواک وای باید چې د ناټو د مشر د دغو څرګندونو په اړه یې غبرګون ښودلی وای. خو موږ ولیدل چې هغوی د ناټو د مشر د دغو جنګ غوښتونکو اظهاراتو په اړه هیڅ هم ونه ویل. څلورم، د سولې له شعار سره راپاڅېدلي لاریونوال او پرلتیان که د هر چا له خوا او هر مقصد له پاره راپاڅېدلي وي، خو د ناټو د مشر دغه خبرې باید په دقت سره واوري او د موضوع په عمق ځان پوه کړي. دوی چې یوازې له طالب څخه سوله غواړي، په دې باید پوه شي چې سوله اشغالګرو برمته کړې ده، اشغالګر لا هم په جګړه ټینګار لري او په ډاګه وایي چې سوله به د جګړې په زور راولو هغوی د اشغال د پای ته رسولو فکر نه کوي او تر نامعلومې نیټې د خپل ظالمانه تجاوز د اوږدولو په فکر کې دي د دې لپاره چې د جګړې اساسي علت له منځه لاړ شي باید چې د سولې د مجمل خواست په ځای مخامخ له اشغالګرو څخه د ازادۍ او استقلال غوښتلو شعار بدرګه شي لکه مجاهدین چې په اشغالګرو پوځي فشار اچوي باید ولسي فشار هم ورباندې واچول شي د اشغالګرو شتون باید په صریحو ټکو اشغال وبلل شي ترڅو اشغالګر تیښتې ته مجبور او د جګړې عوامل خنثا شي د تور تمونو غیږ سری د سپین سبا په غشو